اوس د سلورمې رکو ترجمه او مونږ سمود نو می قوم ته د هغوی قومي رور حضرت صالح علیه السلام لېږلیو چې تاسو د الله پاک عبادت کوئ نو هغه دوه ټولي شو چې په خپل مینځ کې جګړه کولی یعنی یو مسلمانان شو یو کافر شو هغه ورته وی چې زما قومه دا تاسو ولې د نیکۍ کولو نه وړومبی په عذاب را وستو باندې تلوار کوئ تاسو د الله نه معافي ولې نه غواړئ چې رحم در باندې وشي هغه ورته جواب ورکړو چې مونږ ته ته او ستا ملګری سپیرخ کاری حضرت صالح علیہ السلام ورته وی چې تاسو سپیرتوب د الله په علم کې دی بلکې تاسو هغه خلک کې چې په ازمیخ کې اخته شوی او په دغه خار کې نه کسانو دای لیډرانو مشرانو چې په ټول علاقه کې فسادونه کول او سمون یې نه راوستو غلط مشران هم یې داسې دا نور خلک جنګي هغوی سلا وکړه چې راځي ټول په خدای باندې قسم وخورئ چې شپه په شپه به صالح علی السلام او داغه بال بچ مړ کړو نو بیا به د هغه وارث ته ووایو چې مونږ د هغه د بال بچ د وجلو په وخت کې هړو موجود نو یعنی مونږ ته خبرې چا به وجلی او مونږ رښتیا وایو او سمودیانو یو پټ تدبیر وکړو او مونږ هم د دیو په جواب کې یو پټ تدبیر وکړو چې هغوی پرې نه پوهېدل نو ګوره چې د دغه خلکو د فریب انجام څه شو چې مونږ هغوی هم او د هغوی ټول قوم هم تبا کړو نو اوس دغه یې کورونه دي چې ورانو ویجاړ پراته دي د کفر په سبب بېشکه چې په دې کې پوهانو خلکو لره غټ سبق پروت دی او څوک چې ایماندار او پرېزګارو هغوی مخلاص کړل او مونږ حضرت لوط علیه السلام لېږلی څو وخت چې هغه خپل قوم ته وی چې دا تاسو څه د بے حیا ګیری کار کوي سره د دې چې ویني ګوري خګنې تاسو سړو سره خپل شاوت سړوي چې خزې مو پرې خودي دي دا خو تاسو ډېر غټ جهالت کوي نو د هغې قوم نه بل هیڅ جواب جوړ نشو خدا یووی چې د لوط علی السلام خپلوان د خپل کلی نه بهر وباسي دی خپل ځانونه پاک پاکي ځخکاره کوي نو مونږ هغه هم او د هغه خپلوان هم بچ کړل خو یو خزه پاتې شوه مونږ د هغې په حقله تجویز کړی و چې په وروستو پاتې کېدونکو کې به پاتې وي او په هغوی مو یو بل قسم باران راوورولو نو څومره خراب بارانو د هغې ویرولو شو خلکو په حقله اوس د پنځمې رکو ترجمه اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم تدا وایا چې ټول تعریفونه الله پاک لره دي او د هغه په چونکړو بندگانو دې سلام وي اګنی الله غریز ده که هغه سيزونه چې دی وی ور سره د ځان نه شریکوي کنه هغه ذات چې اسمانونه او مزکه پیدا کړی دي او تاسو د فاره د بارنا وبراتوي کړی دي نو بیا مونږ د هغې اوبو په ذریعه خیسته خیسته باغونه راټو کولی دي دا ستاسو د وس خبره نه وه چې د هغې باغونو ونې مو رازرغونولې هی ګنې د الله پاک سره بل څوک معبود شته هرګز نشته خو دیو داسې خلک دي چې نور سیزونه خدای سره برابروي کنه هغه ذات چې مزکه یې د قرارې ځای کړو او د هغې په منځ کې ځای په ځای ولی وبیولې او د دې د پاره غرونه په تور د میخونو جوړ کړل او د دوو دریابونو ترمنځ دیوال ودرولو ایګنی د الله سره بل څوک معبود شریک شته بالکل نشته خو په دې کې اکثر کسان نه پوهیږي کنه هغه ذات چې د ناقلار متاثړي دعا اوري هر کله چې هغه ورته بلنه کوي او مصیبت ترنه لري کوي او تاسو یې پمځکه باندې اختیار من کړی اے غنی د الله پاک سره بل څوک معبود شریک شتا قطعا نشتا او تاسو ډیر کم د فکر نه کار علئ کنه هغه ذات چې تاسو ته د اوچکۍ او د سمندر په تورو تیارو کې لارې ښایي او هغه ذات چې د خپل باران رحمت نه وړاندې زیره ورکون کی بادونه را لیږي اګنې د الله پاک سره بل څوک معبود شته الله تعالی د دیو د جوړ کړو شریکانو نه ډیر اوچت دی کنه هغه ذات چې مخلوقات په اول گزار پیدا کړل او بیا به یې سر دوباره پیدا کوي او کنه هغه ذات چې تاسو له د اسمان نه او د مځکې نه روزي درکوي اے ګنې د الله پاک سره بل څوک معبود شریک شته اے پیغمبره تور ته وایا چې خپل دلیل را مخ کې کړئ که تاسو رښتینی یئ ورته وایا چې په اسمانونو کې او دمځکه په مخ بغیر د الله نه بل هیڅ څوک په غیب نه پويږي او دی خو دومره قدر خبر ندي چې کله به سر دوباره را ژوند کیږي بلکې د آخرت په حق لا خود دی خپل علم هیڅ نه دی بلکې دا خلک په خپل د آخرت په حق له هم په شک کې پراته دي نه بلکې دیو د هغه د طرف نه ځانون اړاند کړی دي د دې خبرې لوزونه خو مونږ سره هم او زمونږ مشرانو سره هم په خوارا سي کیږي دا هسې د پخوانو خلکو جوړې کړي قصې دي ورته وایا چې په ټول ملک یو ګرځي نو ګوري چې د مجرمانو انجام څه شو او ته د دې په حال غم مکوا ا د دې په پریبونو خپل زړګې متنګوا او دی وای چې دا وعده به کله پوره کیږي که تاسو رښتینی یې اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم ته ورته وایا چې کې دې شي چې تاسو کوم عذاب دومره په تلوار غواړئ د هغه یو سر په تاسو باندې را لګېدلې وي او ستا کې وګار په خلکو ډېر ډېر فضل کوي خو اکثر خلک شکر نه وباسي استا کردګار ته هر څه معلوم دي څه چې دیو پړونو کې پټوي او څه کارونه چې په ښکارا سرګندوي او په اسمان کې یا په مځکه کې داسې هیڅ پټ سیز نشتا چې هغه په واضح کتاب یعنی لوح محفوظ کې درج نوي بشکه چې دا قران بنی اسرائیل ته هغه اکثر خبره سرګندوي چې دیو په کې تر اوسه اختلافونه کول او دا کتاب د ایماندارو په حق له د هدایت ذریعہ او عین رحمت دی بشک چې ستا کې دیګار با د دیو ترمن په خپل حکم فیصله وکړي او هغه د قدرتونو خاوند دی په هر څه پوهه دی چې په گمراهۍ کې پراته وي لار خودلې نشي ته خو بس هغه چاته او روونه کولې شي چې زمونږ پایاتونو یقین ساتي او هغه مني او هر کله چې زمونږ وعده په دیو باندې پوره کېدو ته رانږدې شي نو مونږ ورله دمځکې نه یو زناور راوباسو چې خبرې به ورسره کوي چې دې خلقو او په کومه ورځ چې مونږ د هر یو امت نه د هغې خلکو یو ټولې راغون کړو چې زمونږ آیاتونه یې دروغ ګڼل نو هغوی به لږ ډېر ایثار کړی شي تر دې چې ټول را حاضر کړی شي نو خدای پاک به ورته ووایي چې ښه ګنې تاسو زما آیاتونه دروغ ګڼل حال دا چې تاسو پر ځان په هکړه قدر له هم نو او د دین علاوه نور مو سس خراب خراب کارونه کول او فاغوی باندې زمونږ وینا پوره شو ځکه چې هغه په ځان زیاتې کړو نو اوس به جبه خزول قدر لا نشي اګنې دیو دې قدرت ته نګوري چې مونږه شپه جوړه کړې ده چې دیو په کې آرام وکړي او ورځ مو جوړه کړې ده چې ویني ګوري پکې بشک چې په دې کې ایماندار خلکو لا غټ غټ دلیلونه پټ پراته دي او په کوم ورځ چې شپېلې پوکواله شي نو څوک چې په اسمانونو او په مځکه کې موجود دي هغه ټول به ویریږي خو څوک چې الله وغواړي یعنی هغه به بچ شي د یېرې نه او ټول به ورته د فکر نه زوړن را روان وي او ته چې دی غرونو ته ګورې نو دا خیال کوي چې پاخه په ځای ولاړ دي حال دا چې دا غرونه لکه د وریځو غوندې به الوزي دا د خدای پاک رغونه ده یعنی داغه جوړ کړی دی چې هر سیز ډیر مضبوط جوړ کړی دی هغه ستاسو په کارونو خو خبر دی څوک چې نیکی را وړاندې کی ناغه له ډیر غوریز اجر ورکړي شي او دغه کسان به په دغه ورځې د ترهنه پام نامان وي او څوک چې بدی را مخ کې کړي نو پړ مخې به په اور کې ارتاو کړی شي تاسو ته خو نور څه نه خو تش د هغې عملونو سزا در کې دی شي کوم چې تاسو به کول ما ته خدا حکم را کړی شوی دی چې د دې خاریې د خاون عبادت دی کوم یعنی د خدای پاک چا چې د مکې دې ښار ته عزت بخلې دی او هر څه د هغه دی او ما ته دا حکم دی چې فرمان بردار دی اوسېږم او دا چې قران مجید دی اوروم نو څوک چې سم لارونی شي نو د ځان د فاره به ونی شي او څوک چې گمراه پاتې شي نو ته وایا چې زه خو نور اختیار نه لرم صرف ویرون کې يم او دا وایا چې ټول تعریفونه الله پاک لره دي هغه به در تخپل نخې نه خاني او خي نو تاسو به یې خي او پیژنئ او ستا رب ستاسو د کارونو نه بے خبره نه دی